د سیکولرزم یا د سیکولر مذهب درې ارکان بیان شولو، یو وطنیت چې هغه د سیکولرزم نور ارکانو لپاره د ظرف کار ورکوي، بنیاد یې دی ورته او سه نه وي دا نور ارکان نه قیم قیم کېدل مشکل دی او دویم رکن جمهوریت او دیموکراسي دی او دریم رکن هغه سیکولر معیشت دی چې هغه ته کپیټلزم یا سرمایه داري نظام ورته وایي، څلورم رکن هغه د دوی معاشرات دی یعنی معاشرتی قانون دی یا معاشرتی ازادی دی معاشرتی قانون یا معاشرتی ازادی معاشرتی قانون خو مو ځکه ورته یو څه معاشره کې چې کوم د حاکمیت حق خپل منځي رضامندي یا بهمي رضامندي ته ورکړی شوی دی نو دا د دوی قانون ورکړی دی که نه نو مو معاشرتي قانون ورته یو خو بیا بیا دې ته معاشرتي ازادي په دې وجه ویلی شي چې دوی خلکو ته ازادي ورکړې ده چې په خپل خپل منځ کې په کوم شي راضي شولو بس هغه شی تاسو ته حلال دی که هغه تمام مذهبونو سره د اسلام حرام ګرځولی وي بیا حلال دی معاشرتي قانون نور تیلی شي معاشرتي سیکولر قانون یا معاشرتي سیکولر ازادي ورته یلی شي دا خبره تاسو ته ما کړې وه چې معاشره سیکولر معاشرتي قانون کې د تعلقاتو بنیاد بهمیو خپل منځي رضامندي ده. همدارنګه د حاکمیت حق خپل منځي رضامندي ته حاصل ده. اصل حاکمیت حق خو دوی یی چه انسان ته حاصل ده خو بس دا خپل منځي رضامندي ورته بیا انسان جوړ کړی دی نو انسانان استعمالوي جوړا انسان کړی دی. لکه دې کې څو قسمه تعلقات رسی ډیر قسمونه دي د تعلقات معاشرتی تور بندي څه پابندیان خو دوی بندي د کوم عدالتي قانون وي د هر ملک اخ طرف نه څه پابندیان ور بند لګي بس هغه پابندیانو نه علاوه څه کوم د دوی خپل منځ کې تعلقات وي نه کې بیا د حاکمیت حق بل منځي رضامندي تور کړی شوی وي د کې لکه مختلف قسم تعلقات رسی يو تعلق هغه د مسلمانو د کافر تعلق دی مسلمانو کافر نو مسلمانو د کافر چې کله سیکولرزم کې مسلمانو کافر دواړه یو حکم کې دي چې کله هغه سیکولرزم لاندې وخت تیروي نو بیا د هغو تعلقات تعلقاتو باندې څه اثر نه غورځېږي نو یو مسلمان کافر سره هر قسم تعلقات ساتي شي او ځان سره برابر ګڼي که نه سیکولر قانون کې سیکولر معاشرتی قانون کې. اسلام کې کافر خو بس یو قسم کافر دی خو هغه سره د تعلقاتو څو قسمونه دي اسلام یو هغه کافر دی څه هغه جزیه قبوله کړی ده مثلا نو هغه سره د مسلمان تعلق به دا وي څه مسلمان هغه مړولی نه شي د هغه مرګ نجایز دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه مرګ نه منع کړی دی نو مړوی نه شي او د سوره ممتحنه که الله عزوجل چې کوم د براءت ولا آیتونه نازل کړي دي هغه نه بعد بیا څه کافر مستثنا کړي دي چې هغو سره تاسو عدل و انصاف کوای شو ښېګړه ورسره کولی شو نو دوی سره ته ښېګړه هم کوای شې د ګاونډیتوب په واجب باندې معاشره خو یې جوړه وي ګاونډیانو او خپلوالانو دي خلکو نه جوړه وي که نه نو د ګاونډیتوب په واجه یا د خپل دا څنګه کېدای شي چې کافر وي خو ته خپل وي اصلي کافر که نه اوس خو نه شي کېدای دا خو البته داسې یوه معاشره کېدای نو هغه سره ته بیا ښېګړه هم کوای شې اصل کې د دې تعلق لیر ته جزیه کولاو کړی دی هغه جزیه منل لري ځان ذلیل ګڼل لري ښه نو دا هغه جزیه ته یو حالت کې ویراوي نه ښه جزیه به نه ویراوي ته داسې دوستي ور سره راوخلې چې د مسلمان درجه ورکې او جزیه جزیه نه کوم مقصد دی هغه مقصد به نه ویراوي جزیه نه یو مقصد الله عزوجل ډیر واضح تور بنه بیان کړی دی ښه دا غزل لا ذلیل کول حتی يعطوا الجزیه عن يد وهم صاغرون دا ډیر واضح بیان کړی دی ښه. او دا بس مو لغونې احساس کمتری کې دی واخ کې د مو خلک مبتلا شوی وی هغه دا مقصد د جزیه سره بیانوی نه بس دا مقصد دی بیانوی چې یاره د هغه بدل کې مو دوی ته امن ورکو یو خو دا دا خو اڅه بس د یو بدهي خبر رڅ امن به ورته ورته ورکوي هغه د دې بدل کې مو د او حفاظت کوو دا څنګه اصل کې دا د مقصد په تور د جزیه د مقصد په تور د ما بیانوا کنه ځکه د جزیه د مقصد په تور بیانوي دی معنی دار چې د کوم کافر جزیه ومني ته دغه نوکار شولای ته خو بیا دغه نوکار شوې ته دغه نوکاري کوې چوکیداره ورته که دا څه خبره ده چې ته دا مقصد په تور بیانوې نور څه د حکومت د تا لاس کې وي که نه دولت او ریاست د تا لاس کې دی خلافت د تا دی نو خامخا به هغه ته امن وي دغه په حفاظت وي هر څه وي ځکه څه جزیه قبوله کړل خو دا د مقصد په تور بیانول نه دي په کار ځکه څه مقصد په تور ته بیانوي دي نه بیا دا جوړېږي چې ته دغه نوکار یې چوکیدار یې او د جزیه او نه تنخوا خاله کنه دا جزیه بیا دغه د زلالات سبب نه دی د زلالات ولا شی چې جزیه نه سره وتلی نه بل دا چې جزیه د جزیه څو مقصد هر څوره مقصدونه شي دا ټول مقصد مطلب دا وي او مقصدونو ته صحیح سوچ وکړي اصل مطلب دا دی د سړی ته مسلمانول غواړي ښه د سړی څنګه غواړي مسلمانول غواړي الله عزوجل مسلمان داسې غواړي چې ازړه نه مسلمان شي په مطلب ځان پوهیږو الله عزوجل دا غواړي څه هر سړی زړه نه مسلمان شي داسې مسلمان نشي څه په ظاهر مسلمان شي زړه یې نه منلی الله داسې غواړي ښه اگر که موږ دین بیا معنی کړي وو چې کوم سړی مثلا په ظاهر اسلام قبول کی مو وی چې نه د دې زړه کې اسلام نشته او غیره وغیره کنه دا خبره متجایز نه دي خو ابتداء الله غوړي داسې کنه تیر سړی د مسلمان شي ته الله دا غوړي کنه مو باندې خو دا لازم کړی ته په ظاهر فیصله وکړه نو د الله خپل معامله مغه سړی سره دی ته ظاهر باندې مسلمان یو زړه کې کافر وي خو الله سره خپل معامله قیامت کې هغه سره چې کې جهنم ته وولي منافق ته د جهنم ټول نه لاندې یې ته وولي کنه مو ته دا حکم دی نو الله د غوړي سړی زړه نه مسلمان شي ښه اندی واجب نه الله عزوجل په زور مسلمانول په زور مسلمانول خو څه بعد خبره نه وي که په زور ته چا سره ښېګړه وکړې سړی وږی دی هغه ته ورته چې راشه مړۍ وخوره هغه وایي چې نه خورم ته په زوره راولې کېنوې هغه کې دا ښه کار دی بد کار خو نه دی یا مثلا هغه یو سړی دی بیمار دی بیمار دی نو هغه علاج نه کوي که نه نو ته پوهېږې چې دا لیونی دی دا پوهېږي نه په خپل توان نه پوهېږي په زور راولې ډاکټر ته یې کېنوې که نه وایي نه چې ستن ورته ووایه علاج ورته په خولې ور واړوې که نه موږ د ملونو ته په خوله هغه نه ورډو د ویانې غویانو ته غویانو ته په خوله د ویانو ورډو مشومانو ته ورډو کنه اول چې هغه پیږي نه کنه نو دینه معلومه شو که په زور څوک چوک مسلمان کې عقل د دې خبره اجازه ورکوي ته بالکل مسلمان ځکه کاته خور سره وکه کنه او مشکل ورکه اصل دا دی چې په زور څوک مسلمانېږي نه لکه په زور څوک کله څوک مسلمانې غزړه به نه مسلمانېږي د دوايانو د دې شي خو زړه سره تعلق نشته کنه زړه معنی کنه معنی خو دوی خو لغه توار شي اثر ور باندې کوي د دې ځای کې اثر کول لګ مشکل دي نو دا مقصد دی اصل نظر د الله عز وجل د خلکو په زړونو دی کنه ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم کنه مسلم شریف حدیث ته الله تاسو زړونو ته او تاسو عملونو ته ګوري ها تاسو صورتونو او جسمونو ته نه ګوري ها نو هغه اصل نظر په زړه دی زړه مسلمان شي دی واجب باندې الله الله عزوجل فرمایي لا اکراه فی الدین د دین قبلولو کې زبردستی نشته په چا زبردستی ته دین قبول کې ها او کچېره د جزیه ورکې نه وای کنه بیا خو دین په زبردستی قبلول وو یو لحاظ سره ځکه ستاسو یاد مړاو یا اسلام قبول کا بیا قسم زبردستی قبلول اگر که څه استثناء د کین شتاره مثلا نور څه خبرو کې استثناء شته نو جزیه اصلا جزیه بیا دې لپاره ده چې د سړی ته یو موقع ملو شي یو وخت د مسلمانانو ماحول کې ورته ملو شي کنه هغه وخت کې هغه ماحول کې دا اسلام نه متاثر شي پوهېږې په مطلب اسلام نه څه شي متاثر شي نو اصل مقصد یې څه شی شول د وخت ورکولو کې جزیه کې خو ته ورته وخت ورکړل کنه مرګ نه بچ کړل کنه وخت ورکړل د وخت ورکولو کې مقصد څه شي شول چې دا سړی اسلام نه متاثر شي ښه دویم دا چې د جزیه مقصد دا دی چې دا سړی ذلیل وي ښه او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله دا په مخ دار شي کنه لاره کې لاره کې په مخ دار شي نو لاره کې یو داسې فراخه ځای وي آزاد ځای وي بل داسې تنګ غونې ځای وي فضطروه الى اضيقه کنه چې تاسو دا د سړی مجبور کو چې د پتنګ لاره باندې دی لوټ شي نه ذلیل وساتو ښه د څنا څه غاشي درته ده عزتمن غوندې وخت درته تیر نه کی کنه ذلیل وساتو ها عن یدین وهم صاغرون او عمر د لانو دي د واجې نه دا وخت کې وینځې پردې نه منې کړې وي ښه تاسو وینځې پرده ونه کو که نه مسلمانانو سره دلونه سم له مسلمانانو ښځو سره او همدارنګې دغه کوم چا څه جزیه قبوله کړې وه ذمیان دي ته ذمي یلی شي ذال سره دی نو دوی دپاره خاص لباس مقرر کړو ښکاره لیدی شي دا ذلیل خلق ښکاره لیدی شي دا ذلیل خلق دي او ځینې علماو د عن یدن چې دغه جزیه نه راوخلو د جزیه دوی ادا کوي که نه په الله سره داسې حالات کې داسې حالات کې چې دوی ذلیل وي داسې حالات کې یو خو خپل الله سره او بل داسې حالات کې چې دوی ذلیل وي دې باندې ځینې علماو داسې عمل کړی دی بلکې ځینې حکمرانانو مسلمانانو حکمرانانو په دې داسې عمل کړی دوی به جزیه چې چا نه جزیه اخیستلی نو د هغه عکاس مالدار هم کېدای شي که نه نو د هغه نوکار د هغه غلام نه به جزیه نه خستله یا د هغه د بل چا په لاس جزیه راوستوله نه به خستله او چې په خپل لاس یې راوړي ځکه جزیه خو څله غوندې شی دی کال کې نو ډېر لږ شی دی په یو مالداري سړي ډېر کم بوج راغورځېږي نو هغه سره هغه ذلیلېږي نه که نه هغه ذلیلېږي هله چې کله یوه روپۍ یو دینار تا ته درکوي وو او هغه دفتر مثلا کابل اسلام آباد باندې ته قبضه وي وو هغه دې علاقې کې پاتې کېږي او دا اسلام آباد ته کابل ته ته درشي هغه یو درهم ته کنه یو دینار ته کېدای شي لارې خرچه هغه نه زیاته ورباندې وشي مثلا نو یو خو دا څه په خپل لاس به راوړي بل دا څه کله ورته راوړل هغه به ولاړ و دوی څه لیکل کول دا کاتب یاد شه کنه هغه ورته د جزیه واخله کنه نو دوی ورته توجه نه ورکوله ډېر وخت به ښه ذلیل ودرول هغه نه بعد به بیا د لاس نه هسې ورته جک ورکړوی به داسې به ونه نه رخسته داسې داسې به ونه رخسته داسې رخستل د د ذلالت دلیل داسې رخستل باز غونه رخستل که داسې نه وي بیا د جزیې نه یو قسم چاندا جوړیږي جزیې نه شی جوړیږي چاندا جوړیږي او د چاندې کې یو ورځ نه بل ته زلالات زیاتی خبر دا نسوارا کوم وو کنه عیسایان د کوم وخت کې چې دوی باندې بس سیکولر خلک په غلیب کیدلو شوی وو یورپ کې دی وخت کې د عیسایانو ولا کوم پادریان وو دغه د حالت شو غنه اول خو د پادریانو او د پوپ کوم د عیسایانو کوم ملا وغه دومره روب وو بس هر څه ورته خلی ته راتلل کور ته ورته ارڅ راتلل نو کومې چاندې په خلکو مقرر کړي وي ارڅ ورته کور ته راتلل ورسته ورو ورو ورو ورو دی خبره داسې به کار څه اصل مقصد نه کله خبره غلطه کې به غلط صورت اختیاروي هغه به دا صورت اختیار کړل د نسوارو ولا ملایان کوم کنه فدریان دا چاندو غو نسارو کلیو په کلیو کنه خلکو ته به داسې طریقې سره به خلکو نه هغه چندر خستل چې لکه سوال ورته کول سوال نه ورته کول دغه علاقې کې د کوکنار ولا هغه تقریبا اندت صورت اختیار کړی د اوشر ته دی ورته یو شر اگر کدا دینه او دوی ته اوشر یې امارتیان ناغه اندغه صورت اختیار کړی د خلکو نه بدسه د چاندې په صورت کې او د سوال په صورت کې راخلی اصل مقصد څه کله شي نه خطا شي نو بیا غدا صورت اختیاروي نو بیا کدا اصل مقصد څه د عین یدین وهم صغیرون دي ته سوچ ونه کې نو دینه به یو چاندا جوړیږي او تور کې ذلیل کېږي په ځای د دې څنګه ذلیل وي ته ذلیل کېږي یا ته دینه دا مقصد جوړ کړي د مقصد په توري بیانوي اکثر خال مجاهدین بیانوي دا کله کله ډیر جوش کې راشي کنه کافر سره خو اخلاق وبنه کنه کافر سره خو اخلاق مو کا ډیر سخت نه کوم نه څه کو شریعت مو مجبور کی او اهلا وسهلا نور اصلا کافر سره اخلاق سره شته نه کافر سره څه اخلاق اخلاق دي د الله منکر دی د الله دشمن دی کنه هغه سره ته اخلاق کوي یا په هغه فخر کوي یا کافر سره خو اخلاق باندې مو خلکو ته ځان وخی چې یاره مو کافر سره خو اخلاق دي دا ټول احساس کمتري دی هغه د واجه نه دغه کیسې مونږ کیږي نو ځکه ته د دې اصل مقصد دا بیانوي چې د دې بدل کې زه د کافرو حفاظت کوم د دې زمیانو ته به ځنه چوکیدار جوړ کړه خو ته تنخواه درکوي یا چاندار یا تنخواه دواړو کې ته ذلیل هغه نه ذلیل دواړو کې چوک ذلیل شوې ته ذلیل شواله صحیح ده نو دی واجب نه جزیه جزیه کې دغه مقصدونه په ذهن کې وي دا جزیه کوم مقصد د پرونه خسته شي دا جزیه کې دا مقصد نه وي تیرا ته مثلا خپل بیت المال ور سره ډیراوي کدا مقصد شین دا د زلالت طرف ته یو قدم ده کنه به خو مخوت د جزیه ولا ولې هوس کوي لحاظ خو پرېږده کله کله به یو بل کار سړی نه کیږي ا داسې کله د جزیې ولا خه د زمیون خلک خو دې لپاره ته موقع ورکړې چې د زمیون هغه شي د متاثر شي کنه د موقع خو دې لپاره ورکړه چې اسلام نه متاثر شي د ذلیل کولو مقصد یې اندار چې کله یو طرف ته ورته موقع ملو شي د د اسلام دلایلو د وریدلو موقع ورته ملو شي دا یو دویم د کوم اسلام نه علاوه کوم کفري مذهب بنده دی دی مذهب لکه دا مذهب د دې ذهن کې په دوو واجو باطل شي ښه یو په دې واجب باطل شي چې دلایلو نه متاثر شي دویم دا چې کله دلایلو سره ورته پاته ولګي چیرې د کوم کفري مذهب باندې ځای هم د باطل دی یو خو دلایلو سره پاته ورته ولګي دا بل د دغ کفری مذهب په واجه هغه ډیر زیات ذلیل هم وی دا دوا شوی هغه ته متوجه یو طرف دلایل بل طرف زلالات نو د دې د مسلمانیدل ولا چانس ډیر زیات دی ها د مسلمان شي زړه نه مسلمان شي تاسو ته مو ویلو اصل مقصد شو چې د دې زړه ته اسلام ورسیږي زړه ته اسلام په دغه دوه واجو رسیږي دا نوې حکمتونه تبلیغیانو نه دي نه به دې سره دې ته بستا جزیه معاف کا کنه نه دا ذلیل کایې به ځکه چې د کوم مذهب باندې چې څوک وي که کفري وي که اسلامي وي هغه باندې څه ډېر وخت پاتې شوی هغه سره هغه تعصب لري یعنې د هغه مذهب والا تعصب لري ذهن کې مذهب سره انتهایي کلک لګاو لري ښه مذهب سره د هغه د زړه یو یو راګ ښاخ وي هغه کله کله سړی ته باطل هم ثابت شي باطل ورته ثابت شي چې دا باطل دی باطل ورته ثابت شي چې دا باطل دی بیا هم پرېږدي نه نو کله چې یو شی باطل ورته ثابت شي او تعصب ورکې مانع وي دې طرف ته بیا زلالات ور باندې جاري وي بار بار ذلیل کېږي نو زړه کې سوچ وکړي چې یو طرف ته مذهب باطل دی بل طرف ته زه دې پر دوره زلالات والي قبول کوم نو ایستا مسلمان شي مسلمان شي کنه شي مسلمان لکه مسلمانۍ ورته انتهایی اسانوي اسانیږي د زلالات سره اسانیږي مسلمانۍ ورته دا څه نه څه د زلالات سره ورته مشکلېږي ها دا حکمت په ورکته بالکل نه اختیاراوي خاصه ته ویې زه سره د جزیه ورته معاف کوم څه کله کله استثنایی صورت داسې وي چې غریب وي او څه وي که نه جزیه نشي درکوی جزیه ورته سړی معاف کړي او بیا بله مسله ده نور د جزیه بربنه سره د دغ ذلیل کولو دغه جزیه جاری وي که ذلیل کول ورنه وباسې جزیه نه مقصد وخلل بیا دا داسې لکه کافرو نه ته یو چنده راخلی یو کافر نه ته تنخوا راخلی ښه دواړو کې ته ذلیل یې بیا نه ذلیل ځکه چې چنده ونه راخلی خو بیا خو د چندې ذلالات خو ماشومانو ته معلوم دي چې اتوره ذلیله او چې تنخوا ونه راخلی خو بیا خو د نوکارو د مالک خبره شوه مالک چې تر نوکار په مخ کې ذلیل تاسو لیدلی نه همیشه نوکر ذلیل وي ورته که هر څوره نوکر خوددار وي که نه بیا نوکر ذلیل وي خپل مالک نو دی وجه دغه مقصد به جزیه کې خامخا وي او که فکر وکړې دې خبره کې لږ علما اختلاف لري خو څه څوره پرې مو پوهېږو نو د عربو مشرکینو باندې جزیه نه وه که نه عرب مشرکینو باندې جزیه نه یا اسلام وو یا توره وه جزیه ولې نه وه دغه ځکه ته ته پته لګي د جزیه څه مقصد دی ها جزیه او د نور خلکو باندې جزیه وه هغه کې خلکو نور څه فرقونه کړي دي څه علماو خو درنو علماو کړي داسې نه څه وړو علماو کړي څه علماو دا ویلي دي دا مثلا نه ځان خبر کوم مکای دی مکای دی که نه دا مطلب څه علماو داسې ویلي دي چې یاره اهل کتابو باندې جزیه دی او په مشرکانو سره شته نه چې د کوم هندوانو او عربو مشرکانو غونې مشرکان وي بت پرست دوی باندې جزیه نشته څه علماو دا خبره کړې نه استدلال کړی دی چې ګوره عربو مشرکانو نه نبی صلی الله علیه وسلم جزیه نه ده خستیا نه دی قبول کړی ونه یا اسلام دی او یا توره دی سر کټ کول دی او د هغه نه روم والا ونه جزیه قبول کړی پیګه خو بیا څه نه څه دلایل په دې شته دي چې بیا د ایران والا ونه جزیه طلب شوی ده نه د وجه نه څو لمو ویل چې نه د مجوس دی او مجوس څه نه څه خبرو کې غو سره ګاډ دي د اهل کتابو سره بس هغه هم په څه اللهم سره ورګاډ کړی دي صحیح دی خو والله اعلم مو ته خو هغه علما ولا رأي صحیح لیدای شي څغه یې څه هر چا باندې جزیه شته کا مشرک وي کافر وي چې خالد مرتد نه علاوه مرتد باندې خو بل اتفاق جزیه نشته کنه هغه ته یا توره دی او یا اسلام دی نور چې څومره کافر دي په ټولو جزیه شته بغیر د د عربو هغه وخت مشرکانو هغه باندې جزیه نشته هغه باندې جزیه ځکه نشته هغه اگر کدی خبره کې یو مشکل شته هغه به جزیه ځکه نشته چې هغه اسلام نه خبر شي او د اسلام جزیه خو دې مقصد لپاره دی چې دغه خلک اسلامي ماحول نه متاثر شي اسلام نه خبر شي نو هغه اسلام نه مخکې نه خبر شي او ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر دعوت چلوله و عربو کې اسلام نه خبر شي او قصه یې کله خبر شي او اسلام نه نو بیا د جزیه قبلولو هغه نه ضرورت نه ځکه جزیه کوم مقصد لپاره قبليږي چې اسلامي ماحول هغه ته فراهم شي اسلامي دلایلو نه خبر هغه دوی مخکې نه ونه خبر وو دی به وجود کفر اختیار کړو نو دا یو حکمت دی البته کدا دینه ته یو علت جوړ کړي به یو مشکل دی کې پیخیږي هغه دا چې بیا نن سبا وخت چونه ته جزیه نه قبلوي خاطر اسلامي دلایل نه خبر به وسونه تقریبا غونډه نړۍ خبره ده والله اعلم خو البته اهل کتابو نه خو بل اتفاق جزیه شته دا ورکه یو حکمت کیدای شي او حکمت اصل کې ځنه ځنه خبره دا داسې وي کچره دا خبره صحیح وي نو د دې بیا حالت بیا دا سره د دې باندې بل خبره قیاس کیږي نه یعنی مطلب د عربو مشرکانو مې ته به نور څوک قیاس کوي نه شي صحیح دی د کې بیا صرف دغه وجه نه وي چې یاره دوی ته اسلامي ماحول فراهم شو یا دینه مخکې اسلامي دعوت دوی ته چلیدلو بیا د کې یو بل وجه هم کیدای شي نو دی وجه نه دا صرف واجه نه رې علت نه رې څه په دې خبره دا علت ته کوم ځای کې و مونږ د هغه ځای باندې اندغه حکم ته کاوه نفذ کاوه نو دی باندې بیا بل څه کیس کیږي نه نو بل څه ورمه کیس کیږي نه دا خو بل اتفاق نه کیس کیږي هغه ځکه څه حکمت نو هغه ځکه په ظاهر خورنده معلومیږي نور والله اعلم لنډه دا چې دی هغه سره څه کوم چا جزیه قبوله کړی نو هغه سره ته دغه معامله او ښیګړه ورسره کوای شې او څه نه څه معامله ورسره ساتای شې د مسلمان په شان معامله نشې ساتلای ورسره مثلا مسلمان غونې عزت ورته نشې ورکولای او ذلیلی به ساتې البته خو ښیګړه ورسره کوای شې د ګاونډي په طور باندې ورسره ښیګړه کوای شې که د چا خپلوال وي اصلي کافر مثلا. هغه خپلوالي په تورن ساعت پر یو سره خکړه کوي شي اصل دروازه دي ته دغه جزې کولاو کړي دغه امن ورته خلاصه کړي نو په دې تاسو پوه شول چې کافر سره خو تعلق کافر سره بس دغه یو کوم چا جزیه قبول کی اخ سره تعلق ساتلی بل دا چې کوم چا ته ته امن ور کړی مثلا معاهده در سره شوی هغه سره یو محدود تعلق ته ساتلی شي خو هغه ورسره نه شي کولای دا محدود تعلق ورسره ساتلی شي او د مسلمان حیثیت به ورته نه ورکوي د یو مسلمان حیثیت به ورته نه ورکوي صحیح دی حربي کافر چاته یې بیا حربي کافر هر هغه چاته یې چې هغه سره ته معاهده نه وي هغه ته ته امن نه ورکړی او جزیه نه وي قبوله کړې ها بس هر هغه کافر څه کې دا درې شونه نه هغه حربي دی بس حربي کېدلو دپاره بیا بل څه شرط نشته نو حربي کافر سره د موږ تعلق دا دی چې بس هغه مو مړو ښه او جزیه پر نه طلب کوو یا مړو بس هغه سره د مو دا تعلق دی د ښار کې سکان دي هم دا حربي کافر دي مو ته خو جزیه نه قبول کړه صحیح ده د دوی خځې وینځي دي او دا کافر دي دا سره ولې ژوندي غلامان نه جوړوي شي صحیح ده ان ټول حربي کافر اصلي کافر دي کوم انداسي دي مړول شي نو مړول شي